دنه رضای او دی بد الله نه رضا شي سوره الضحى اورست نور سورتونه په یو یو مسله باندې دي سوره الضحى او سوره الم نشرح په تصدیق د رسول د پیغمبر تصدیق او صداقت ذکر کې دواړو سورتونو کې په اول کې مهنت او مشقت بیانې اور پسې شان بیانې بسم الله الرحمن الرحیم والضحى گوا دې وخت د سبا چې ترالی دنیا ته نو خو رڼا شو واللیل او غشپا دې بیان راولي اذا سجا کله چې پخشي دا سه تیارو په دې دنیا باندې ښا دا سه ارسروانو او چې پیغمبر راغ نو ارسو سم شو رڼا عمرالا ستا مثال د سبا دی ما ودعک ربک نه دې پرې ختا لر ربستا او ما قلا او نیتا سره سبنیتی کړی دا ولې شپاره سره دی وحی نو راغلی نو خلق وې چې باز پرې خو د کنه او خپه شوی دی نه اوس وته وحی نه را لیږي نو دا صورت نازل شو چې نه د خلکو خبره ماوره نه دې پرې خطاله ربستانه تاسو سره سبوز او حسد کړی دی دیګه د الله خپل حکمت وللآخرته خیر لک من الاولى او اخرت ستاسو پر ډیر بهتر دی دنیا نه ولی زګه دنیا کې غمونه دي مصیبتونه دي قسمه قسم پریشانې دي او آخرت کې خدا نشته کنه نا بهتر شو او دویم ولل اخرته دا وحی کې وروسته شو شپاړه سورې دي دا خیر لک من الاولى دې کې ډېر لوی خیرو الله طرف نه ولي ځکه چې شپاله سورځ نه راتله اخلق ټول داسي په انتظارو اچي وحرال نو ډیرو پکې ایمان راوړو وردا خاصه دروغو اخلق وی دروغ وی چې پرې خو دو پرې خو دو وحرال کنه نو دا غوړه نشو به تر نشو ادویم دام دی ولل اخرت او ستا اخری ژوند چې دی دا ډیر بهتر دی ستا د پاره د لومبي ژوند نه ادیو جنا امام بخاری ټول وی چې د نبی اسلام اخری عمل براټینګول شي اړم به عمل نه ولي د اخري دغه نه بهتري کنه ښا ولا سوف يعطيك ربك فترضى زردا چې درب کی تا طرف ستا اوچت مقام مقام محمود مقام د شفاعت کبرا تب رضا شي ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې که زما یو امتی په جهنم کې نو زه نه رضا کېږم زبایل رضا کېږم چې زما یو تن د امت نه پاتې نشي الله وی چې بالکل فترزوا نو پاتې کیږي دا مقام ته مراد مقام محمود دغه ته وی کنه الم یجدک یتیما فآوا ولی نو منتل تعالی رب ستا یتیم پل کور دی نو نو زید له درک کله ابو طالب سره وی او بیا چې هغه لاړ نو بیا الله تعالی مدینه کې زید درک خدا وخت در باندې تیر شوی دی کنه وجدک ضالن فهدا او مونږ ته وی ته نه خبره د دین نه نو تا ته قران نازل کړه نو خبر یې کړی څومره لوی نعمت ته پیغمبروم نه خبر کنه چې دین ستوي ایمان ستوي قران او جدک عائلن فاغنا او مونږ دی وی ته محتاج نو به پروا کړی د مال نه زړی د غنی کو په مال دې سکار نشته کنه مالدار دغه ته وی چې زړی موړي ښا تونګری بدل استو فامل یتیمان هر چې یتیم دی فلا تقهر غصه ته مکوا ځان ته وګورنو واما السائل فلا تنهر اور چې سوالګر دی نو رټنه وته مکوا په خوګه پسته باندې رخصت کا کله دین سوال کوي او کله دنیا سوال کوي واما بنعمت ربک فحدث او هر چې هغه لوی نعمت درپستا دی چې قران دی حدیث دی علم دی نو دا خلق تور سوا بیان کا بیان کا دا زموارې دی پتا باندې نو سورته علم